د زلال اسباب قران ذکر کړي کمی کوي خاص کمی کوي اولس اسباب ذکر کړي د زلال یو سو د زلال تبديل الكفر بالایمان واړی چې سوالو کې د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی من قبل ومن يتبدل كفر بالایمان او چا چې بدل کو کفر بالایمان په ایمان وایست کفر په بدل د ایمان او مې يتبدل کفر بالایمان چا چې واغس کفر په بدل د ایمان فقد ضل سوا سبیل خطا شو نه غلارنا ګوره تبديل د کفر سبب د سید زلالت ولذالین او ندی گمران چې غره کې کفر په بدل د ایمان دیم نمبر ترک العمل بالعلم ترک العمل بالعلم چې په علم باندې عمل نه کوي دا سبب د زلال نه سورته نساء سلور سلو ختم کې سورې نساء سلور سلو ختم ورکه گمراهی ويريدون ان تزل سبيل گمراهی ورکه او فخی گمراهی ترک العمل عمل پریدی سره د علم نه گمراه غره کوي او تو نصیب من الكتاب ورګړې شوی سری کتاب مولا ده علم وسره ده او یشترون الضلالتا ضلالت ستوي ترکل عمل بالعلم په علم عمل نه کوي په مقتضا د علم نه چلیږي الله دا ضلالت نه ولذالین او نه دي گمراهان چې په علم عمل نه کوي چې عمل په علم نه کوي دا دي ګمراهان دریم نمبر التولی عن اتباع الرسول د پیغمبر د تابعداري نه وړي لکه سورې نساء یوصل او دیالسم آیات کې سورې نساء یوصل دیالسم کې یوصل او جالسم ولولا فضل الله علیکم ورحمته لامت طائفه منهم ايذلوك وما يذلون الا انفسهم وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم ولظالین او ندی گمراهان چې شرک کوي پنځم نمبر اسود عن سبیل الله د قران نړول د قران نه په خپل بنديږي قران ته نه کینی بل ته بندې مړه مزه قران لا مکه نه قران ته دا گمراهی ده سدو کثیرا نور بندای نو پتو په لګي قران چې بنديږي د الله د کتاب بندول کې د الله د کتاب قزلوا زلالم بعیدا خطا شو په خطای لری سره دا د حق نه لري خطا شو نو زلال سوب شو اړول د الله د کتاب ولذالین او نلا نه گمراه نه دي گمراهانو نو څه شو چې اوړي د الله د کتاب شپږم سبب الکفر چې کفر کوي دا سود زلالت ده سورې نساء کې وګوره یو سل شپږ درشتم کې نساء یو سل او شپږ درشتم یوصل او شپږ درسم کې یا ایو الذین آمنو ومن یکفر بالله سوک چې کفر کی په الله په اخر کې وای فقد ضل ضلالا بعیدا خطا شو په خطا لري ولذالین او ندی گمران چې کفر کوي په الله قل یا الكتاب لا تغلو فی دینکم ایمان والو زیاته ما کوئی په خپل دین کې غیر الحق چې دین نه نه چې دین نه نه نو دین کې ما جوړوي او چې بدعات مو کړو زیاته مو کو په دین کې نو قران وای گمراه بشئ ولا تتبعوا اوا قوم قد ظلوا من قبل وظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل گمراه کړو نور گمراه شول بخپلا نو غیر مغضوب ولا الضالین او نه دي گمراهان چې بدعات کوي په دین کې داغین او بچکا او اتم نمبر سبب د زوالال سره اتباع الهوا په خواهش پس روانې دل سورته انعام کې شپږ پنځوستم یاد انعام شپږ پنځوستم کې سورہ انعام آیا شپږ پنځوسم قل انی نوحیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا تبع واکم نروانیګم په خواهش تاسو قد زللتو او گمراه بشم ازو قد زللتو زبشم گمراه کزه تاسو په خواهش روان شوما نو گمراه بشم ازو قد ضللتم نو ګورا گمراهی چاته ویلا چې په خواهش روان شي ولذالین او نه دي گمراهان چې روانيږي په خواهش گمراهان نه دي او نه هم سبب د زلال سره الاعتراض علی النبی په پیغمبر باندې اعتراض کړي سوره بنی اسرائیل اتم آیات بن اسرائیل آیات 8 اعتراض علی النبی پیغمبر باندې اعتراض کړي انظر کیف ضربو لکلم سال وګورا څنګه بیانې تا در مثالونه فزلوا فلا یستون سبیلا خطا شینی طاقت نظر دلاره زلو چې پتاي تراس کې نه دي ګمران لسم سبب د زلال سره عصيان الله او رسول د الله او د پیغمبر مخالفت کوي سوره احزاب کې وګورئ شپږ دیرشتم آیات د سوره احزاب آیات شپږ دیرشتم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله إذا قضى الله ورسوله أمرا ورپسې سوئ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا چې خلاف کوي د الله خلاف کوي د پیغمبر نو گمراه شو په گمراهي کار سره یولسم التولی ما دا الله دا الله دشمنانو سره مرګتیا کوي اتولی ماده الا د دشمنانو د الله سره مرګتیا کوي سوره ممتحنه لومبي آیات کې یا ایو الذین آمنو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء اخر کې وایي چا د دیو سره دوستی وکړه فقط ظل سوا سبیل ومن يفعله منکم فقط ظل سوا سبیل چې زما دشمنانو سره دوستی کوي نو دې د نیغې لار نشو گمراه دولسم سو د زلال سه اتباع الاکثریه د ډیرو منل یذلو کان سبیل الله نو دا الله دین نه دی واړی د ډیرو بنه منی د حق پتا وی کی دا نه چې ټوله دنیا دا کوي زوده کبه دیما نه ته د حق ته چې قران سنت کم طرف ته دا یو منی دا یې مطابق کی او دیالسم نمبر القنوت من رحمت الله دا الله د رحمت نه امید کېدل القنوت من رحمت الله سوره حجر کې سوره حجر شپږ پنځو سمات کې سوره حجر شپږ پنځو سم کې قال او ميقنتو من رحمت ربي الا الظالون نه نو امید کیږي د الله د رحمت نه مگر گمراهان د الله د رحمت نه چې نو امیدي کوي نه گمراهاني ځان چې د الله د رحمت نه محروم کوي نه گمراهان دي قران چې کله بیانېږي و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قران بیانېږي پتا سو برحم کی نو یو سړی چې د قران نه څنګه ډډه کوي قران ته نه کینی نه اوري ځان د رحمت نه نومید کوي او زما د رحمت نه نه نومید کیږي مگر گمراهان دا گمراه دي چې د قران نه څنګه ډډه کوي رحمت نزان وباسي دا د گمراه نو قران سبب د رحمت دی حدیث پاک کی راځي د الله بندگان د الله په کور کې راجم شي قران وای اوري یو وای نور اوري دو شزونه قران غواړي غوږی خو در له حاضرول د خپل توان مناسب یو وغشیتهم الرحمه د رحمت صادر په الله خوري دیو مان دی الله په خپل رحمت کې ډوبي نو چې اوسړه د رحمت نه ځان نه امید کوي نو مې یغنت من رحمت ربي الا الظالون نه نو امید کی د رحمت در مگر گمراهان الله دا گمراه دي چې د قران نه ځان محروم کوي گمراه دي او سوال سم نمبر دعا او غیر الله مخلوق ته چغوال ال بابا را ورسي علم قاسم ځوان پنه کې شي دا گمراهی ده سوره احقاف 15 نمبر آیات کې سوره احقاف آیات 15 کې ومن ضل مما يدعو من دون الله څوک دی غټ گمراه دا غچا چې رحمت کوي وی د الله نه قران مفتی دی او فتوا مفتی الله دی قران فتوا کې فتوا قران کې ده فتوا صدا غټ گمراه څوک دی مل سجیب لو چا چاته چغوي چې قبول نشي کولای تر قیامت وهم ان دعائهم غافلون او دا نیکان د دې خلکو د چغې نه به خبر دي نیکانو ته پته نشي چې ما سوچي وهي دی وینا اوري زمون خبر اوري فریاد اوري دعا د غیر الله سره زلال ولذالین او ندی گمران چې غیر الله ته چغې وهي او پنځم پنځم نمبر استحباب الدنیا چې دنیا خوخی استحباب الدنیا بالدین دنیا له ترجیح ورکې په دین باندې دا سو د سې د زلالت استحباب الدنیا بالدین لکه سورہ ابراهیم کې دریم نمبر آیات کې ابراهیم او دریم آیات کې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه الذين يستحبون حیات الدنیا هغه کسان چې خوخی ژوند دنیا الاخرت و یسدون عن سبیل الله بندېږي او بندې نور د الله دیننا شپارسم سبب سره قسوت القلب زړی سخته قسوت القلب سورہ زمر کې درشتم آیات کې الله نزل احسن الحديث الله را لګل خپل بیان الله ما به تر بیان را لګل نزل احسن الحديث کتابا متشابها کتاب دې دیو بل سره مزامین مشابه دي یو دې مسله توحید کې بل دې مسله توحید کې او د کافر ورونه کلک دي او تخشیر منو جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین قلوبهم ورونه نرم شي خفویل للقاسیه هغه کلک ورونه والا چې قران ورته بیانېږي د کې انقلاب ناراضي د کې فرق ناراضي د اعمالو طرف ته نه متوجي کی سخت دی اړه ده او ولسم نمبر الممارات فی الساعه قیامت کې شک کول سوره حامیم شورا اتلسم آیات کې حامیم شورا اتلسم نمبر آیات دا اسباب د سری د زلالت ولذالین او نلار د گمرانو دا دو معنی شوی چې غیرو صفت شي دا الذين انم تعلیم مدارک معنی کوي نو معنی به دا شي صراط الذين انم تعلیم لار دا کسانو چې نام دې کړ دې پاغي چې نه دي غضب والا او نه دي گمراهان او چې غیرو بدل شي نو معنی بیا داسې شي مداری دا معنی کړل غیر مغضوب علیهم نه لار د غضب والا او نه لار د گمراهانو زکه چې غیرو بدل شي د چانه د الذین انم تعلیم نه ناغه سویرات په دې سره شي مات لکه جان اخو کا راغله وراتا ستارور نو زیدون راغله وراتا زید دا بدل شو ځکه هم د مینو توتیو تمهید پر د بدل نو مدارک دا معنی کړل چې کله بدل شي نه معنی به سي کوي غیر مغضوب علیهم ندی نلار د غضب والا صراط الذین انعمت علیهم لار دا کسانو چې تافی نام کړ دې داغي لار دوخه او غیر مغضوب علیهم نه لار د غضب والو نه لار د گمراهانو دا معنی څه شو دا د بدل او چې کله صفت شین معنی به داسې کوی غیر مغضوب علیهم صراط الذین انعمت علیهم لار دا غسانو چې تای نام کړی دی پاغي غیر مغضوب علیهم او ندی غضب والا او ندی گمراهان دا معنا صفت شو او چې بدل شي د ما قبل نه غیره بیا معنا مدارک دا معنا کړل صراط الذین انعمت علیهم لار دا کسانو چې نام نکړ دې پاوی غیر مغضوب علیهم نه لار دو غضب والا ولذوالین نه لار دو گمراهانو دا معنا څه ده دا معنا ده بدل ده او د مغضوب علیم نه مراد سوق دي يهود دي او هغه سوق دي چې پای کې اسباب د غضب راشي هغه دولس اسباب بیان کوم او د زوالین نه مراد خلق ده نسوارا چې هغه بغیر ظلم نه گمراه شي او یا هغه سوچ پای کې اسباب د زلالت راشي چې هغه ولس اسباب هغه مونږ بیان کړو د غضب معنی صدا د غضب معنی دا سوران النفس عند اراده الانتقام سوران النفس عند اراده الانتقام چاته غوسه شي نړۍ جوش وي وړم ورته خټ کې وې اسی داینې سګیرال او خټ کولې دې ته غضب وې خدل ته کې مراد غایا ده غایا سره انزال عذاب عذاب را لېګل غیر مغضوب علیهم چې نه دی غضب والا چې تا په عذاب را لېګل نه دا معنا مغضوب علیهم ځکه د غضب نسبت چې الله ته وشي نمراد د نسل غایا د سوران نفس سره غایا سره انتقام غسل عذاب ورکول نیول غریب کی راوستل نو دا الله په شان کې دا معنی مراد ده هغه شی افعال چې داغي نسبت الله ته وشي او پای کې شایبه دو جسمی مراد د الله په شان کې غیا ده لکه رحمت خپل معنی څه ده رقت القلب الله پاک خړنه پاک نه نو الله ته چې د رحمت نسبت کو نو مراد نه غیا ده د رقت القلب سر لازم سره احسان الله رحمت کې معنی الله احسان کوي الله خیر خګړه کې د مخلوق سره او مغضوب علیهم غضب ستوي سوران النفس عند رات الانتقام لجوش وهي نو الله پاک په غضب کړ دې نه الله پاک هو د جسم نه منزه دي چې داغه اړه جوش وي نو مراتین غایا ده د سوران النفس را غایا صدا انتقام عذاب ورکول چې تا ول عذاب ورکړ دې دا غیر لار نه مونږ بچا او زوالین زلالت زوال لپس په قران کې په غنو مانو راځي مخکې منګ اصول کې دا خبره کړوا چې یو لفظ په قران کې په مختلفو مانو مستعملي نو هر مقام سره به ځان ځان لمانه کې او چې په دې نه پويږي نه بیا په مانوم نه پويږي د موسی عليه السلام باره کې چراغلني فعلتها اذا وانا من الظالمين دا کار مې کړو زور کومه دا کار مې کړو زور کومه نو مو سره لمه نه ځوان معنی سورک دا معنی چې ځوان معنی گمراه ده رسائل مسائل کی موجودی معنی کړدا یہ پیر مجھ سے اس وقت سرزد ہو گئے تھے کہ اس وقت ہم پر رائے ہدایت کول نه تھے دا معنی سینه ده زپاوخ کلا د هدایت نه محروم ومه دلته کې زوال معنی ګمړی نه ده دا خو هغه څوک دا معنی کې چې هغه د زوال په معنی نه پوي زوال لفظ دا په غنو مانو باندې مستعمل لې تقریبا او مانو سره مستعمل شوی دی یو معنی د زوال سره زوال معنی زلالتن الطريق دلال نه وړېدل چې دا غي مقابل سره دي هدایت راځي د لارې نه وړېدل یو معنی دا ده د معنی سره هم قران کې راځي سوره بقره کې شپږشتم آیات کې بقره شپږشتم آیات یذل بی کثیرا و یادی بی کثیرا گمراه کار کوي په دې سره په ډیرو کې مثال الله بیان کې ډیر گمراه شي وړي دا لارنا مثال ورته بیان کې نه غي زد کې ودرېږي مخالفت کې ودرېږي دلار نه ووري دیو معنا د زلالت مان نسیان راځي هریدل دې معنی سره مستعمل له قران کې سوره بقره 200 او 2 نمبر آیات کې معنی نسیان فتذکر اذا عمل اخرى یادې با دیوی تبلا گواہی کې یو نارینه او دو زنانا کدو نارینه نه دا دو زنانه ولې کوي نه هیر شي نه بل ورته یاد کې ولې موږ دا پلان کې وخت کې دا ګوینه وکړي یا به مصالح الدنیا ادم ولینم به مصالح الدنیا د دنیا په کارونو نه پوي پښتو کې ورته موږ ساده وایو سادگی معنی ساده ده پښتو کې ورته تعبیر کې په ساده سره چې دنیا په لانجو نه پويږي مسالې د دنیا په فائدو نه پويږي هغه ساده وي لکه سورۃ یوسف کې وګورئ اتم آیات کې سورۃ یوسف اتم آیات اس قالوا ليوسف واخو احب الى ابينا ان ابانا لفي ضلال مبين زمنګ دا پلار په ساده توپ ښکارې د ساده دي منګه دون رونه پرې خو دی یو یوسف علی السلام او دا غرور غسی ان ابانا لفی ظلال مبین زمنګ پلار په ساتوب کار کې دي او دغه شان د زوال معنی محبتم راضی سلورم لمبر لکه سورۃ یوسف 15 آیات کې سورۃ یوسف کې 15 آیات کې معنی محبت پنځم لفظ د زوال په معنی د حبتم راځي بربادي لکه سوره کاف کې وګورئ سوره کاف یو سل سلورم یاد کې سوره کاف یو سل سلورم الذين ظل سايوم هغه کسان چې برباد دي دی عمل په ژوند دنیا کې هم یا سبون انهم یحسنون صنعا او د دیو خیال لې چې منخه خامل نکو عمل خو خاغه دی چې د پیغمبر په طریقې ته کې بدعات د پیغمبر خلاف یې خامل کوم نه دا غټ گمراه دی چې عمل برباد دی او د پتمه یې ما خامل کوم نو ظلم انس شحبت صلی معلوم برباد یې عمل نه دیو شپږم ظلم ان راځي غفلت لکه سوره طه 250 سمات کې سوره طه 250 سم کې معنی غفلت ظلمان غفلت قال علم عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا انسى غفلت نه کې زما رب او نه پریدي لا يذل نه غافل کی الله ته هر سخکار دی او ډاګ دی سوک ته نه پنا نه دی نمانه غفلت وم لمبر ظلم ظالمان راضی الصرف اړول معنی اوریدل سورې فرقان کې وګورئ دو سلی ختم نمبر آیات کې فرقان او 250 آیات کې سورې فرقان فلا تو تل کافرین ورپسې وای قریب دا چې مونږ واړی موسی علیہ السلام سیله سپیړ را پرې خودا او د سپیړ سره هغه مړ شو نو موسی علیہ السلام ته خدا پته نه دی مړ کیږي نو قال فالتو ویل موسی علیہ السلام دا کار مې کړو وانا او زو من الظالین ورکما او زو نوم پوا اے لم یعلم بیان الوقزتا تبلغ الى القتل موسی علیہ السلام ته پته نه چې څوک به قتل ترسي زه په څوک وامه سړی بر ورځيږي مړکیږي ما دا پته ورته نه نو ادم العلم بیا عاقبت شي او دا شانتی نه معنا غیبوبت ورکواله لکه سوره الف لام میم سجده کې وګورئ په دې معنی سره الف لام میم سجدا معنی ورکواله الف لام میم سجدا لسم یاد کی وقالو اذا ذللنا وای دیو کلا چې ورک شو منګه بزما کې خا چې منګ په ازمه کې ورک شو مړ شو اینا لفی خلق جدید نو موږ به په پیدائش نوې کې شو بیا به راپورته شو دا پیغمبر دا څه خبرې کوي وای چې مړ شو او خص خص شو او زره زره شنه بیا به راپورته کیږي وی خا چې موږ پزما کې وړون زل نه سمانه د گمراه کله چې موږ گمراه شو پزما کې نه معنی سو غره کېدل زوال معنی سره ورکواله اذا ذللنا کله چې ورک شومنګا دغه شان د مخ کې آیت کې شوارا کې وانا من الظالین زوم ورکو التم دا معنا ده دوی مان دام سری کی ورکم نو مزه نر سړی ته چې دا کار تا کړو ناغه زما کړو نو وسره علم سره ته ویل شي موسی علی السلام آیات کې د موسی علی السلام د شجاعت بیان دی موسی علی السلام فرعون تپوس کې دا کار تا کړو سړی تاوجر ناسوي فعل تو ایزوان من الظالین کړه مو او زور کوما اوسرانم الګ فرعون دا کار مې کړو ځا نو مزه وسره غلم سره ته ویل شي دا خدا غیرت ته دانه چې ګمراه مو ګمره ما نه ده فعل تو ایذوان من الظالین کړه مو دا کار او رکوما اوس راغله ما اوس را د سویل شي تبو سره نه کولې شي لسا معنا د زوال معنا تحیر لکه سورې زوحه و مې یاد کې وجدک ضالن فهدا مندل الله ضالن حیران فهدا حیران تو به دل ختم کو زما پیغمبر ته حیران وی پریشان وی چې خلکو ته بیان څنګه کما خلق دین طرف ته څنګه را وبلما ما دل قران در کو ما دل درا بللو چل اوخودو نه معنی څه شو حیران دا نه معنی وجدک ضالن من مندل گمراه د گمری مان نه ده زوال معنی حیران وجدک زوالن او منذل الله پریشان فهدان او پریشانی دل الله ختم کړدا زوال معنی پریشان د سوره فاتحه اخر کې د امین ویل دا مستحب دي سوره فاتحه چې کله ختم شي نو آخر کې د امین ویل مستحب دي بعض روایتونو کې مد سر راغله آمین بعض روایتونو کې قصر سر راغله امین دوانه جایز دي الله زمو د پحل په منځ کې لریواله سکی زیات کی نو ګور امین د بخاری حدیث ته التامین الدعا امین سے دعا ده نو امین دعا ده الامین دعاون امین دعا ده دلیل په سره التامین الدعا د بخاری حدیث نو ال امین دعا امین دعا دا و دعا افضل بالاخفاء نو ال امین افضل بالاخفاء په پټه غوړه دي نه امام سیوی په پټه غوړه دي امام شافعی سی په تیزه غوړه دي بعض خلک رالو د دې فروعي مسلو نه اصلي مسلې جوړ کړي امین کو چا په تیزه ونی مونږ نه کی خلک په دې کې واقع کړو خلکو کې دا اختلافات دا فوري مسائل دي اصل مسله د توحید سنت ته پکار دا چې په دې مسله سره زور ولګي چې په کومه مسله سره جانم ته ورځي کې پنه منلو هغه باندې زور ولګي دا خو اختلافي مسائل ني د اولا او د ناولا اختلاف ته امام سی په پټه غوړه دی که په تیز وي مونږ یو شو امام شافعي سی په تیز غوړه دی که پټه وي نو مونږ یو شو نو غیر مقلدین رالو په دې مسلو پرون خادو او دې مسلو له سوکو دا ورکو زور ورکو خلک په دې کې اخته کړو اصل مسله د خلکو نه پاتې کړه اصل مسله توحید سنت ته بنیادی مسله دې مسلې له زور کول غواړي د شرکیاتو د بدعاتو د دې رد کول غواړي دا پوری مسائل د ائمو منځ کې د اولا او د نه اولا اختلاف دی دواړه باکني نو دلا زور کول نه پکار نو ما تاسو چې امین کې د دوه قرات دي امین په مد سره راغله امین په قصر سره راغله امین سمانه دا استجب لنا اسم فعل دی په معنا دا امر باندې استجب لنا زمنګ دا دعا قبول کړه کله چې فاتحه د دم په حیثیت باندې نامین مو سره نه او کله چې فاتحه د دعا په حیثیت باندې نه بیا امین مې مانځ کې دعا په حیثیت تا جو امین مو سره وي او دا مشکلات د فاتحه بیان شو او امتیازات د فاتحه یو صورت ممتاز دی په نور صورتونو باندې پرد باندې عل الفرق الباطله صورت کې په فرق باطله باندې رد دی ها دې صورت کې په پیرقو باطلو باندې رد دي هغه مختلف پیرق پاغه باندې رد کړل او سمت الدرر کې بیا شیخ داغه تفصیل کړل رد علی فرق باطلا وشتمه صفحه کې سم درر وفيها الرد على الفرق الباطله یو مشرکین باندې رد ده بقوله الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ځکه مشرکین د نور صفت کوي په دعاګانو کې د خلکو مددگار او پیر بابا نامدار د سه د نور له صفاتونو د اولویت ور کوي رد علی المشرکین دهر یې وای د ټولو رب دی خو د دهر نه دی نو الله پیر دکو مربی زیما دغه شانتی په مجوس وی ردو کو رب العالمین رب د عالمینو ځکه د مجوس دا عقیده ده ربوبیت لا تشتمل الحيوان الله د حیوان رب نه دی د نور مخلوق رب دی او حیوان رب نه دی نه الله عز عالمین رب عالمینو کې حیوان داخل دی که حیوان او غیر حیوان د ټول رب ما رد یو کو په هغه چا چې داغه علم د الله په جزئیاتو پورې پیوس نه وي په دې قول سره الحمدلله ټول صفاتونه د خدای ته الله لره دي نه الله په ارس په دې د الله صفت ته عالم بكل شيء هو الله دا شان صورت کې رد ده په منکرینو د نبوت باندې په غنو طریقو صورت کې رد ده پر حافظ باندې صراط الذین انعمت علیهم چې تا په نام کړي صحابه دي رافض صحابه منعمون علیهم نه غني دغه شان صورت کې رد ده په قدریه او په معتزله باندې صورت کې رد ده په قدریه او په معتزله باندې په دې قول سره چې یا کنابودو و یا کنسین زکا د معتزله مسلک دارې چې بنده خالق د خپل افعالو دی نو پاغو باندې رد شو ایاک نعبدو دلته نسبت د فعل انسان ته شی دی ایاک نعبدو خاص تعالی را د بندګي ټول قسمونه کو په خپل نو ګوره انسان مجبوری محض نشو دارت شو بچا په جبریو جبریو چې د انسان اس اختیار نشته او په معتزله ورځ شو ویا کنسین او خاص تان امداد واړو زکه معتزله انسان په خپل خالق دی نو موږ وایو چې خالق د امداد ولې غواړي د بلنه نورد شو بچا باندې په معتزله او په جبريه په معتزله او رد شو په دې قول چې ویا کنستعين امداد غړوستانه ځکه معتزله انسان خالق دی مونږ وایو چې خالق دی نو به امداد ولې غواړي اورس په قدریو په جبریو باندې قدریو جبریو چې انسان مجبور محض دی د په خپل سنشي کولې مثال لوړ دی د بل په اختیار کې استعمالي نو مونږ وایو چې مجبور محض دی ځان ته نسبت ولې کوي ایا کنا عبدو خاص لرا بندې کومنګ وګوره نسبت د فعل ځان ته کوي معلومه شو چې مجبور محض نه دی دا رد شو باغ فرقو باطلو باندې دا شان په مختلف فرقو باندې نو صورت ممتاز دی یو پرد کول باندې باغ فرقو باطلو په فرقو باطلو باندې صورت کې رد دی او که ترتیب ول اور کوي نو په لسو طریقو سره صورت کې په لسو پیره قرت ده مشرکان باندې رد شو معتله او مشرکان په دې قول چې الحمدلله الله محمود ده الله محمودن او په دهریو باندې رد شو بقوله الہن الله الہ ده زمانه الہ نه ده دهر الہ نه ده مجوس باندې رد شو په دې قول چې رب العالمین ځکه مجوس وای دا الله تربیت حیوان ته شامل نه ده مونږ وای رب العالمین ده د ټول مخلوق د حیوان او د غیر حیوان مربی دی او سلورم لمبر رد دی په منکرین د رسالت باندې په دې قول سره چې الرحمن الرحیم زکه پیغمبر لګل رحمت ته د الله پاک رحمت للعالمین پیغمبر لګل رحمت للعالمین نو دا ځکه الله رحمان او رحیم دی پیغمبر دا مخلوق د پاره رحمت را لګلې نو په منکرین د رسالت باندې شو رد شو پنځم لمبر رد ده په منکرین باندې د تعلق د علم د الله په جزئیاتو پورې په دې قول چې مالک یوم الدین ځکه مالکیت دا بغیر د علم نه کیږي دا الله تعالی علم په تمام مخلوق باندې حاوی دی اوم لمبر رد ده په جبریو باندې په دې قول سره چې یا کنا بودو زکا جبریوی چې انسان مجبوری محض نه مونږ وای چې مجبوری محض نه د عبادت نسبت ځان ته څنګه کوي او اتم لمبر رد ده په معتزله باندې په دې قول سره چې وی یا کنا سین زکه معتزله انسان خالق ده مونږ وای چې خالق دې نه مدد ولې غواړي نه هم لمبر رد ده په مبتدعين باندې په دې قول سره چې اهدینا الصراط المستقیم دی الله پاک وای وایا ما ته د نیکو خلقو لارو خیا د انبیا او صحابه په لار روان کوم مبتدعين اغه ځان له طریقې رخ کړلی لسم نمبر رد ده پر حافظ باندې په دې قول چې سورات والذین انعمت علیهم صحابه انبیاء انعمت علیهم منعمن علیهم دي او حافظ ورته دې بدوی کنزل ورته کوي نو یو صورت ممتاز شو پرد باندې پاغا لسو پر کو باندې دا په ترتیب سره ذکر کړو دیم صورت کې رد اشراک ارباو دي صورت کې رد د اشراک ارباو دي هغه سلور قسمونه شرک هغه دې صورت کې رد کړلني رد د شرک په تصرف په دې لفظ سره الحمدلله رب العالمین په دې کې رد شو د شرک په تصرف الله واقدار دې متصرف ته او فالرحمن الرحیم کې رد شو د شرک په برکت الرحمن الرحیم مهربان دی او رحم کون کې دی نو بل څوک برکت نشي اچولې رد د شرک په برکت او درېمو رد شفاعت قاری په دې قول سره مالک یوم الدین مالک ته دور ز بدلې رد شفاعت قاری سلورم لمبر رد شرک په عبادت ایاک نعبدو خاص تعالی را د مندګي قسمونه کو نه بل چا لران او پنځم صورت کې رد د شرک په دعا ده ویا کنستعين او خاصانه مدد غواړم پنځ پیر دا پنځه خبرې دی پاتې کې چې دې بیان کې جو خلق ته پنځ پیرې وای دا خو یو بو دې شیطان رخړل چې قران بیانې دین بیانې جو نور سونه شي په دې بو باندې خلق اترې دا پنځ پیریان دي دا خو سختی کوي او دیو سره خود کفر چې دین سي بوجي دي کله بسوي او کله بسوي هغه می سره به قران دروانه به قران بنګي نو چې قران ته کیننی نه قبر کې بیا ارمان کوي قیامت کې بیا ارمان کوي ځکه الله به دې کتاب بارک بیا تپوس کوي او دا غ بهتري مسلې محروم پادشي د توحید د مسلې محروم پادشي ولې ځکه د وسوسو د ځین کې واچي دا د وخت نه راغلی د نبی علیہ السلام دربار ته وسوګ راتو يهودو په توله غول پلان کې لړ صاحب شو هغه يهود د قیامت پورشته او وخت يهود او دی وخت ناکاره مليان دي د ناکاره مولا لکه نه خو ناکاره مولا هغه ته چې تا د قران نه بندي وسوسه ته ورځي دا پنځ پیریان دی او دا خو ځان له دین راخ کړل او ځان له طریقې راخ کړل کله وې دا سختی کوي کله وې دا خلکو نه ګور مسلمانان کافر کوي کله وسوي کله وسوي دا ټول نشتا خدا دا الله کتاب دی دا چې سوی دا منل پکار دی خلکو له پکار دی چې دی له خور کی کینی ورتا راغون شي ورتا که نور اوقاتو کې نه رمضان کې الحمدلله درسونه د قران کیږي سړی یو چې له قران لور کې او د اول نه تر اخره پورو تکینی واوري چې الله ستا کتاب دی او زی اورما قیامت کې اومانه ته بوس کې فتح القدیر کې مثال نقل کړ دې مقدمه د فتح القدیر کې هغه وی باچا ولګي علاقه ته خطر ولګي یو سړی لا اخد په عربی د چوغوري چې خد د باچا دی رنگ زړ شي کور کې څوک پتاو خبر نشي کولای دنګ زیول جوړ کې خط پای کی کیږي او ټول غبراو دی ولې د باچا خط راغلې به قدر ونه شي باچا دې کلی کې بل سره خطر لګلې خط وګوري چې په عربی دی رواني یو پسې ځاله کړه باچا خط دی خو نه پويګم به ماته پړاو کا هغه پینې پويږي بل لوړي بل لوړي څوک ورته پړاو کی چې باچا په خط کې دالي کړلی دی ولې یا خبرې په خپل دماغ کې دي خط کور تراوړي په قدر باندې کې دي کله کله رالی ګوري ورته چې خبرې مې زین نه ونوزي سبال دوانه کسان باچا ته پیښ شو باچا دا ول نه تاسو کې زما خط راغلی باچا سلامت خط خو راغلی تاسو کړلی وای ما خو خپل په کپړو کې نغختلو په سر می خو دې کور کې چا شور نشو کولای شاته می نه راوستو دنګ زیم ولا رخ کړه په کور کې سنبالي خو دې ا کتاب کې نقل کې باچا دل انعام نه ور کوي هغه دویم ورته وي باچا سلامت خط دراغله اوس په نه پویدم ما بل چا لوړې او ما ته ویلو باچا خط کې دا دا خبر لیکلی ما په خپل عمل کې راوسی باچا به انعام دیم لور کوي دا سه معاملې به زمنګي د الله دلبار کې دا کتاب الله را لګلې دی لدی چې دې کتاب له مخلوق وخور کی راغون شي ورته دا خو په دې عمل کې قران بندو پنځبیر شیخ دا یو عالم دی دیوبند نه فارغ دی یو کتاب دی او هغه کې هغه علما نقل کړل چې هغه دیوبند په علماو کې لوی دي اکابر علما دیوبند ما سره شته یو د وصیت کې سرته شیخ هغه به ان شاء الله سوخ کې راوړم او کې شاه نام کې راوړم او یو اکابر علماء دیوبند هغه کتاب چې پای کې یو سل او 50 علماء نقل کړل یو پای کې د پنځپیر شیخ دی مولانا محمد طاهر رحم الله او هغه کتاب باندې یوسف لدیانویم تقریص کړل او پای کتاب باندې د کراچي لوی علماء تقریص کړل نای کې نقل کړل چې دا یو عالمو دیوبند کې فارغ شو مولانا زازلی رحمت الله علیه بلنشیر ته ولېګو دوه کال د تدریس وکړو بیا راغې په خپل علاقه کې د هغه دیوبند علماء په مشوره باندې یو مرکز قائم کو پنځپیر یو کلو هغه کې شاګردانو ته قران سره کوستا سره غونشي تاسو قران سنت خېمه نه چلاړ شین شیطان به خلکو دوست دا مولا خدا سي دا سخت دا پتوې لګي دا داسې دا داسې دي دا ولې چې د قران ته خلک بندي دغه سي داغه شاګردان پیدا شو پاترابو کې علم ورته خو دا غلاړو پاترابو کې خدمت شروع کوم خلک قران سنت تراو بلل شیطان د خلکو ذهن کې اوس وسې ور دي پای خلک بندي زنګ په دې ملک خو قران او سنت منو مولیانو چټیان بغردیدو تورګې به سره د جمعې پښپمان جمعه کې راغون شو اتن به کوم دا مشران متناسو داجی ته پته او خځه بلا راغله بلو بناسي سړي بلا ناسو هغه سره وتورګې لوی لسنه پر خو دې په غونو بغرزیدون خلکو نه به غوړي راغستو خلکو نه پیسې راغستې او دا طالبانو قران کم ځای کېو احادیث کم ځای کېو دین کم ځای کېو دا خو هغه دیوبن علما رالو شاګردانی پیدا کړو هغه دین خور کوم څلور کرتا په یو صورت کې سورې قمر کې الله فرمایي لام او قد چې ماضی مان داخل شي معنی قسم پیدا کې الله وي زما دې په خپل ذات قسم چې قران آسان دی دې تکینا سوال سلمونه خو هغه چاله پکار دي فضیل اعمال کې چې نقل کړلني چې هغه د قران مجتهد جوړیږي احکام را وباسین دار څوک نشي کوله د امامانو کارو چې هغه له بسواله علمونو باندې وګورو امی سړی خو به دوه کار کوي یو به قران ته وګی دی بل بل حاضرای قران دنا سه ود دې په قران څه پوښي قران دنا سه تسبیح اړای ته به هغه ته متوجه کې چې قران ته متوجه کې قران بیانې او تازه خبرې شروع کړلې نو ته به قران سره سم بیان شي پیدا غسته یو به وکینی او بل بڑا متوجه کی چې دا مولا سوې دی قران کې الله سب بیانې د ځان نسوک د الله په کتاب کې خبر نشي کوله نبی علیہ السلام فرمای من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعد من النار یو خبره چې په قران کې ځان وکړ جانم کې ځان زه تیار کو نو دویم صورت ممتاز دی په رد د اشتراک خمسو باندې یو رد شرک په تصرف الحمدلله دویم رد د شرک فی البرکت الرحمن الرحیم دریم رد د شرک فی شفاعت مالک یوم الدین نفع شفاعت قاری او څلورم رد د شرک فی عبادت ایاک نعبد او پنځم رد د شرک فی دعا پنځ پیر دا پنځه خبرې من خلکو ته کو ذکر د خلک پنځ پیریان وای کنه پنځ پیرې سمانه د پنځ پیر د کینو خو پنځ پیر د کلی نه ما پکار دا چې خلکو ما ته خواده خېلې وي زما شاګردان چې راځي لارو کوڅو کې وته شیطانان ناسي دا خو پنځ پیرې دي تاسو پنځ پیرې خواله دي الګه پنځ پیرې خو به علومه چې پنځ پیر کې اوسې دي ملتانه معنی ملتان کې اوسېږي مردانه معنی مردان کې اوسېږي نو پکار دا چې ما ته خو د خیر شیطان جال لې په دې جال باندې خلک شیطان د قران نه محروم کوي لارو کوڅو کې ورته ناسي قران ته نه راپري دي دیم صورت ممتاز دی فرد د اشتراک 500 باندې او دریمو صورت ممتاز دی په دې چې صورت کې د الله تعالی پنځه صفات ذکر دي سوره فاتحه کې د الله تعالی پنځه صفات ذکر دي یو الله الحمدلله الله راغی دویم رب رب العالمین دریم رحمان الرحمن دریم رحیم الرحیم سلورم مالک مالک یوم الدین دا پنځه صفات فاتحه کې د الله ذکر دي او پنځه صفات په کې د بنده ذکر دي یو ایاک نعبدو عبادت دا د بنده صفت ده دویم و ایاک نستعين استعانت امداد وختل دا د بنده صفت ده او دریم طلب الهدایت اهدینا الصراط المستقیم دا الله نه طلب دی هدایت کې الله ما ته لار وخه دا پنځه صفاتونه دا د مخ کې پنځو صفاتونو سره سړي متعلق دي په سبيله د لب نشر مرتب سره اول صفت د اول سره پیوس کا اول صفت سو الله نو یا کنا بودو چې الله نو تعالی بندگی کوم دیم رب رب نو ویا کنستعين مدد نه غواړو او دریم رحمان نو اهدنا هدایت دنه غواړو سلورم رحیم نو صراط المستقیم استقامت دنه غواړو او پنځم مالک نو انعام تعلیم انعام دنه غواړو او د غضب او د زلالت نه بچاو غواړو دا پنځه صفاتونه دا متعلق شو دا پنځه صفاتونه د الله سره په طریقې د لب نشر مرتب سلورم صورت ممتاز دی پدې انسان مرکب دی د پنځو اجزاونه انسان مرکب دی د پنځو اجزاونه یو په انسان کې قوت العقل لې د د عقل خوند دی دویم په انسان کې نفس اماره ده دا سه نفس چې هغه ورته په ګناونو باندې امر کوي نفس اماره بلیسم دریم انسان مرکب دی د نفس سبوعی نه انسان کې داسې او نفس دی چې هغه په ظلم باندې آماده کوي چې ظلم وکړي زیاته وکړي سلورم انسان کې نفس بهیمه دی شوانی نفس چې هغه په شاوتونو باندې دا کوي بایس کوي او پنځم انسان مرکب دی د بدن نه چې هغه غوخي اډو کې دي نو د انسان دا پنځه اجزا د دې اصلاح د الله پاک پاغه پنځو صفاتونو باندې وشوه په طریقې د نشر لب نشر مرتب سره نو د قوت عاقله اصلاح کیږي په اولوهیت سره دا الله ذکر ډیر ډیر کو چې عقل برابرۍ او د نفس اماره داغي اصلاح شو په رب سره رب دې پالي دې ولې داغه نه فرمانی کې او د نفس سبوعي داغي اصلاح شو په رحمان سره الله رحمان دې په الله کې د رحم صفت ته ته ځان ظلم صفت وباسا او د نفس بهیمیا داغي اصلاح شو په رحیم سره الله رحیم دې نو شاوانی کار نه فریدا رحیم طرف ته توجه کا او پنزم مالک یوم الدین نسلا د بدنو کا په مالک یوم الدین باندې د الله تعالی طاعت کې خپل بدن سر کا مالک ته قیامت کې به الله ته ورزي الله بدل بدل راکی او پنزم د انسان دا پنځه اجزا دا برابر شو په دې باندې او پنځم لمبر پنځم صورت ممتاز په دې باندې چې فاتحه کې دا الله تعالی دول صفاتونه دي یو الحمد محمودن الله محمود دی دویم الحمدلله الہن الله الہ دی او دریم رب العالمین ربن الله رب دی او یو لسم یو لسم غیر مغضوب علیهم الله يرضى ويغضب الله تعالی راضی کیږي او الله تعالی انتقام اخلي او دولسم دولسم یغزیبو یرزا یولسم او یغزیبو دولسم شو دا دولس صفاتونه په دې باندې صورت مشتمل دي نو رد شو په هغه چا باندې په معطلو باندې چې هغه د الله تعالی صفاتون نسلی منکر دي او شپږم څو امتیازات شو پنځه شو شپږ شو پنځه شو شپږم لمبر دا صورت پدې کې و قسم حروف نشته پدې صورت کې و قسم حروف نشته او شپږم په دې صورت کې لفظ ضوا نشتا ضوا او وم په دې صورت کې لفظ فا نشتا دا او حروف په دې صورت کې نشتا دا ولې زکا دا او حروف د او عذابونو په اول کې راغلي سا دا راغلي دو صبور په اول کې صبور صبور ویل کیږي هلاکت ته او جیم دراغله جهنم پاول کې جیم راغله د جهنم پاول کې او خار اغل د خزیون پاول کې خزیون معنی شرمندگی زار اغل زفیر پاول کې زفیر معنی کړنچا شین راغله د شهیق په ول کې شهیق معنا چغوال د خره چغه زوا راغله د لزوا په ول کې لزوا ویل کې لمبوتا او فار راغله د فراق په ول کې فراق ویل کې بیلتون تا نو چې سوره فاتحه دې ذکرہ او په سوره فاتحه دې عقیده جوړ کړه نو د دې وو عذابونو بده الله پاک محفوظ کی د صبور نه بده الله محفوظ کی زکه به کې سان نشتا د جهنم نه بده الله محفوظ کی زکه به کې جیم نشتا او د خزیون نه بده الله محفوظ کی زکه به کې خان نشتا او د زفیر نه بده الله محفوظ کی زکه به کې ځان نشتا او دو شهیق نه ولې الله محفوظ کې ځکه به صورت کې شین نشتا او د لزوالم بونه به الله محفوظ کې ځکه به دې کې لفظ زوا نشتا او د فراق د خپل محبوبینو سره په قیامت کې د بیلتون جدای نه به الله محفوظ کی ځکه په کې لفظ زفا نه دراغله نو صورت ممتاز ده په دې شپږو طریقو سره سورې پاتې او شو ان شاء الله بیا بقره سبا شروع کوم بس